بسم الله الرحمن الرحيم باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفه دا کتاب الحج کی باب نمبر 20 شلم باب دی حدیث نمبر 1541 دی باب کی امام بخاری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تلبیه د ویلو دا ذکر کوي او یا دا مسله ذکر کوي چې یو سړی د د ذوالحلیفه د جمعات نه د دغه میقات نه یو سړی حج لا یا عمره لذي نو په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه هغه صدا دا موږ مخکې ویلیو چې په دې کې درې قسمه روایت راځي او هغه درې واړه ټیک دي ځکه ټولو صحابو چې سلی دلی دي نو هغه داغه مطابق هغه روایت کړي دي بعضی وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغلتا چې کوم د کیکر ونه وا دا غې د لاندې مونږ وک مونږ وک او به احرام یې چولې او تلبیه الته ویلا نو کوم صحابه چې وورید چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تلبیه ویلا او احرام شروع شو بعضی وی چې هغه په سورلۍ باندې سور شو نو نبی علیہ السلام په دغه ځای کې تلبیه ویلا او بازی وی چې نه لګ دی لوړی ته وخته نو د بیدا په دغه میدان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا نو ټول غ خپل مشاهده هغه کوي او ټول ټیک دي باب الاحلال عند مسجد ذل حلیفه خ احرام چول تلبیه ویل د ذل حلیفه د جمعات خوا کې یعنی نبی علیہ السلام چې کمزې کې منځونه کول ځکه چې په دغه ځای کې د ذل حلیفه په دې مقام کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین مونځ په 15م ذوالقعده باندې د په مدینه کې کړي دي او به دا غینه بعد را روان شوي نو د مازیګر ماخام ماسختن او د سبا سحر د شپږشتم ذوالحجې د سحر مونځیم دغل تکړه دي نو په هغه ځای کې د پیغمبر طریقه دا و چې یو ځای کې به هغه پړاو وکړ نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خیمه سره خوا کې د غزې به صحابه کرامو اوار ک او په ما غزې کې به منځونه او د سونه کول یعنی منځ به کو او دست پاره خو بل لازمن بل ځای به استعمالو خو دغلت به منځونه کول بس هم دغلت دا به هغه مسجد شه. نن په عربو کې په اکثر هغه ځایونو کې جمعتونه هغه جوړ شوي دي نو باب الاحلال عند مسجد ذی الحلیفه حالانکه هغه وخت کې دلته صداسي جمعات نو خو اومغه مسجد دې ته وایي چي نبي علیه الصلوة والسلام او صحابو چي کوم ځای اوار کړی وو او په کوم ځای کي یې لمونځونه کول نو همغه مسجد دی. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبه سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه نه د ویلي مګر د جمعات په خوا کې یعنی کمزې چې د پیغمبر د منځونو زیو په کمزې کې دا منځونه وکړل نو چې دا غین روته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ځای کې تلبیه ویلې ده یعنی مسجد ذل حلیفه د ذل حلیفه د جمعات خوا کې د دې وجې نه بعضې وي چې په جماعت کې منځو کې بس په مغه ځای کې تلبیه وایا بعضې وي چې نه د جماعت نه روزي او گاډي ته خېجي سورلۍ ته خېجي په دغه ځای کې تلبیه وایا نو د ټولو ځایونو کې چې دی ویله جایز ده خو چې د میقات نه باب ما لا يلبس المحرم من الثياب امام بخاری دلته یو دا باب تړي او یو ورپسې دا دریشتم باب را روان دی نو په دې باب کې امام بخاری دا وی چې خ احرام چون کې محرم چون کې کمی جامع نشي اچولې او یعنی دای په نفي کې ذکر کړي دی او هغه بل باب چې را روان دی نو هغه په اثبات کې ذکر کړي دی چې محرم کمی جامع اچولې شي نو دې وجې نه په دواړو ابوابو کې فرق دی کمی جامې چې هغه نشي اچولې نو چونکه دا معلومی دي کما جامه چې اچولې شي نو داغي انواع ډیر دي یعنی محرم هر جامه اچولې شي هر رنگ والا جامه اچولې شي جامې نه مراد دا اوس وضاحت را دي چې سړو د پاره سدي د زنانو د پاره سدي خو چونکه کم چې ممنوع دي نو هغه لږ وو نو دې وجې نه امام بخاري هغه ذکر کوي چې دغه معلوم شي د دې نه علاوه چې کومه جامه یا کم رنگ دی نو هغه بنده استعمالول شي پدې کې قاعده دا ده چې سړی هر هغه جامه هغه نشي اچولې چې هغه د یو اندام د پاره هغه جوړي د یو اندام د پاره جوړی د دې وجه نه آسانه قاعده فقها دا ذکر کوي چې ګنډلې شوی جامه نو ګنډلې شوی جامې دا غې نه مراد دا دی چې هغه د یو اندام د پاره غ جوړ شي مثلا دا نستونی دا د دې اندام د لاس د پاره جوړ شوی دی په شلوار کې دا شلوار د دخپو د پاره د خپو د اندامونو د پاره جوړ شوی دی نو دا په دي طريقه باني هغه ګنډلې شوې جامه ورنه محرم چې کوم څادر يې اچوي نو که د هغې غاړې ګنډلې شوي نو آيا هغه څادر نه شي استعمالولې ولې نه شي استعمالولې نو آيا يو سړی به دا وي چې لکه دا هم ګنډلې شوې ده نه نه مراد د ګنډلې شوي نه یعنی هر هغه جامه چې هغه د یو اندام د پاره یو اندام یو اندام د پاره ګنډلې شوی ورنه که سړی وګوري نو مثلا پټکی دی اوس پټکی نو پدی بانی سر هغه په پټ شي حالانکه پټکی خو عام تور بانی ګندلې شي وی نه خو نه چونکه لکه دا پټکی پدی بانی دا سر دا پټیږي او دا دغه اندام د پټولو لپاره استعمالیږي نو دی وجنه په احرام کې د پټکی اچول د سر پټول هغه ناروا دي نو مراد ته نه دادي دا ګندلې شوی چې وایو نو مطلب هر هغه جامه استعمالول هغه نشي اچولې چې هغه د یو اندام د پاره استعمالیږي داغه د پټولو د پاره چونکه په احرام کې هغه دو صادر یې چي نو دا یو څادر پای باندې بره راواچي نو اوس لکه دغه څادر د عام تورباني د خپل بدن د پټولو لپاره دا نه استعمالیږي دا رنګ لاندې چې کم لنګ دی نو ټیک ته په پنجاب کې خو لکه دغه رواج دی خو عام تورباني خلک لکه هغه لنګ د خپل د د نوم نه لاندې دا بدن پټولو د پاره نه استعمالي بلکې کمی چې هغه ګندلې شوی جامي چې کوم د دغه اندامونو د پټولو د پاره خاص ګنډلې شوي عام طور باندې خلک هغه جامه استعمالي نو سړی نه قمیصه چولی شي نه پرتوګه چولی شي او نه سر پټولی شي د سړی احرام دا پټول سړی احرام که اسی خو عام تور باندې لکه دا یو صادر او یو لنګ دی خو د سړی په سر کې دغه د احرام دی د په مخ کې احرام دی د دې وجنا په حالت د احرام کې د نه سر پټولې شي نه مخ پټولې شي بلکې تر دې پوري چې د په خپو کې احرام دی خو چونکه لاندې چې کومې پڼي یا بوټان وغیره انسان استعمالي نو دا غي لاندې چې کوم تلی دي نو خامخا په دې کې ګرځیدل راځي نو اغه نشته البته څنګه چې په حدیث کې دل ترازی چې د په احرام کې خپل گیټي نشي پټولې بلکې تر دې پوري دا کم د خپې دا برې سچې دا په کم باندې چې د یخته دا راختی وي نو دا به هم نه پټي د دې وجې نه عام طور باندې خلک دغه هوایی چپل وغیره دغه استعمالی حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله یو سړی د الله پیغمبر ته ویلی ما يلبس المحرم من الثياب چې یو محرم احرام اچونکی دی په حالت د احرام کې کومه جامه هغه اچولی شي نو سوال داغه په اثبات کیو چې کومه جامه اچولی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه ممنوع جامې ویلې دي چې دا ما چوا نور د دین علاوه چې کمی دي هغه اچولی شي لا یلبس القمص خو په دې کې دا بازي سيزونه دا صرف د نارینه سره متعلق دي ځکه زنانه داغي ځای په ځای راځي برانس جمع د برنوس ته برنوس دا صرف ټوپۍ ته هم وای خو دا لګه اوګده ټوپۍ چې لګه دا خپل عام کم چې عادتي سایز دی چې دا غینه لګه اوګدی څنګه چې دا بازي پیران صاحبان دغه چي او برنوس دا هغه کوټی ته هم وایی چی یا هغه چغی ته هم وایی چی هغی سره ټوپی هغه یو ځای ګنډلی شوی وی دا نن سبا ته دا خلک هوډی وغیره دغه چی وایی بعضی هغه وی چی په کوم علاقه کی ډیر یخاو وی نو پورا هغه چغم وی او د چغی سره یو ځای ټوپی هم ګنډلی وی. نو برانس دغه ته هم وي خفاف خف موضوع ته وي ولل خفافه او نه یو سړی موزي اچولی شي ها که یو سړی سره نبی علی سلام استثناء کړی دا خ الا احد مگر که یو تن لا یجد نعلین دا غسر پنی د چمړې دا موزی د چمړې موزی هغه واچوي خو په کوم صورت کې چې یو سړي سره د ګرځېدو د پاره چپلې، پڼې او دا سیزونه نه پیزارو سره نه نو څه چل به وکړي چونکه موزو کې خو دا ګیټۍ وغیره دا هر څه پټیږي نو ولیقطعهما اسفل من الکعبین په کار ده چې پري کې دا دواړه دا دواړه موزي لاندې د ګیټونه د ګیټونه لاندې چې دا کمی د چمړي موزي دي نو دا به کټ کی یعنی دا ګیټي بم په کې ښکار کی ګیټي بم په کې ښکار کی خ او دا چې کوم د د خپې دا بره ایسه دا د ګوتو نه دا بره چې کوم ځای کې دا ویختر اټو کیږي نو دا علاقه دا به هم ټوله دا راخکار کی نو ول یقطعهما اسفل من الكعبین او پکار د چې پری کې دا دوانه اسفل من الكعبین لاندې یعنی صرف چې لاندې هغه کم د د چپلی او د پیزار چې کم تلې دی نو بس ټیک ته صرف هغه که پټ یی هغه پروا نشته او نور پکار داده چه لکه دی خپله خپه هغه راښکاره کی ولا تلبسو من الثیاب شیئا خه او مه اچوی من الثیاب او دا د دوانو د پاره ده خه او مه اچوی من الثیاب جامه من الثياب اداغ جامې نه شيئا هیڅ جامه هیڅ شی مسه زعفران چې لګیدلې وی پاغي باندې زعفران او ورسن یا ورس خوشبوئی هغه وخت کې با لکه بازي جامې با د زعفرانو په رنګ کې رنګېدې نو په زعفرانو کې چونکی خوشبوئی وي نو هغه جامه هغه می استعمالوي دا د سړو د پارم ناروا ده او د زنانو د پارم او دا د خوشبوئی د وجنه او د احرام په حالت کې څنګه چې مخکې موږ بار بار ویلي د الله دربار ته بنده حاضرېږي نو چې څومره سړی ساده وي څومره چې بنده خړ پړوي نو دومره الله په دې حالت کې د انسانانو حاضري هغه خپل دربار کې غواړي ولا تلبسو من الثياب شيئا او ما چوي د جامو نه شيئا هیڅ یو شی مسه زعفران چې رسیدلې وی هغه جامې ته زعفران او ورسن یا ورس خوشبوئی چې په دای کې هغه جامه هغه رنگ کړی شوی او به د هغه جامې نه خوشبوئی اغزي د دې وجنه لکه عام طور باندې خلک جامه داغي یو رنگي سپین رنگي او د کاریګرانو لور کې نو دی په مختلفو سيزونو کې هغه جامه هغه لا غرنګ بدل کی نو په خوا به د زعفرانو په وبو کې به جامه رنگیدا نو یو خو به رنگ بدل شو رنگ به زیړ شو او بل دا چې دا غینه به خوشبوئی متلا ها که مثلا داسې یو جامه وی چې هغه د زعفرانو یا د ورس داغه په رنگ کې رنگ کړی شوی نو او بې د د کثرت استعمال د وجې نه هغه رنګ خو پاغي باندې باقی او نور پای کې خوشبوئی نه نو یو زنانا هغه استعمالول شي ځکه چې په پای کې به سم ممانعت نشته ممانعت د دې جامع صرف د خوشبوئی د وجې نه دی خا د دینه بعد عبارت ته او په دې بازي نسخو کې هغه نه دی نقل کړي خقال ابو عبد الله امام بخاری هغه فرمایي چې یغسل المحرم راسه محرم سړی هغه خپل سر هغه وینځلی شي یعنی په لمبا باندې په سر وینځلو باندې څه پابندی نشتا خو ولا یترجلو یو سړی به سر نه ګمنځي سر به نه ګمنځي او یا که ږمنځ یم کی چی ددی لپاره چی یخته د هغه ډیر هغه ونه غورځیږي ولا یترجل او سر به نه ږمنځی ولا یحک جسده بدن به نه ګری یعنی چی ویخته مات نشي ویلقی القمل من رأسه وجسده فی الارض او که د په سر کې سپګي یا چرته د په سټ باندې چرته سپګه وغیرہ غ ګرځي نو غورځي با دی هغه سپګه د سر نه ول وجسده د خپل بدن نه فل ارض زمکه ته زمکه ته به غرزي یعنی وجنی به نه نو په حالت د احرام کې یو سړی کمیس پرتوګ دارنګي ټوپی پګړی دا سيزونه بندا اغه نشي اچولې زنانه چې دا په نورو روایتو کې براشي خزا او نور باقی مانده خپې وغیره لکه هغه دا پټولی شي پای کی په دې باندې څه ممانعت او څه پابندي هغه نشته خا د زنانو د پاره مخکې به په دې بل باب کې رام شي چې زنانا یزا غ مخکې باب کې به ان شاء الله تعالی دا به ذکر کو چې زنانه کم مخکې لکه دا سه استعمالول شي نو نقاب او بورقه و غیره دا نشي کولی ها البته په حدیث کې د ترمذی او ابو داود کې دا راځي چې صدل کولی شي یعنی په مخ باندې کپڑا اگر از وړندول شي باب الرکوب والارتداف فی الحج قپدی باب کې په ظاهر باندې کسړې وګوري نو چیرې حج دا په پسورلې باندې کول او د ځان پسې سوک سورول نو په ظاهر باندې ښکاری دا چې لکه داسې باب څه څه دینه څه مسله روزي اصل کې امام بخاری اغا یوازې دا نه د چې ګینه د هر یو حدیث ناغه د مسله روباسي بلکې ورسره ورسره غد نبی له صلوات و سلام هغه مکمل سیرتم ذکر کړي چې پيغمبر هغه حج څنګه کړی دی نو په دې کې هم بیا علما اختلاف کوي چې آیا حج پیدل افضل دی کنا په سورلې باندې افضل دی نو بیا په دې کې بحث دی چې اصل کې پیدل افضل دی او نبی له صلوات و سلام چې په سورلې باندې کړی دی نو ډیر ګڼ تعداد دی د یو لاک د پاسه صحابه کرام دي نو هغوی له د تعلیم ورکولو دپاره نبي علیه صلوات وسلام په اوښه باندې سورو د دې وجې نه ورنه حج پیدل غوره دی او پیدل افضل دی یو سړی ته عذر وي هغه بېله خبره ده باب الرکوب سورلی په سورلی حج کول ول ارتداف او د ځان پسې بل سړی سورول او ځان پسې ملګری سورول فل حج په حج کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان پسې د عرفین مزدلفه پوری حضرت اسامه اغه سور کړي دي او بیا د د مزدلفین ترمنا پوری فضل ابن عباس اغه د ځان پسې سور کړي دي او دای تواضعن کړي دي عام طور باندې دا لوی شخصیات دوی ځان سره په سورلو کی معمولی خلق هغه نه کینی معمولی خلق هغه نه کینی لیکن دا الله پیغمبر دنیا والا او تدا خودلا چی دا چې دا کم مثلا حضرت اسامه دا غد متبنا او د غلام بچیو د رنګم تورو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته دغه تعلیم ورکو بل دادا چې پیغمبر لکه غ تواضع او عاجزی اختیاروله چې زدا سه صد بادشاہ غونته نه ما چې ګینه زبد بادشاہانو کردار ادا کومه حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن يونس عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه رضي الله عنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ د رستو ناستو په اوښه باندي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د عرفینا تر د مزدلفه پوری او بیا یې سور که د ځان پسې فضل ابن عباس د مزدلفې نه تر منا پوری قالا راوی وی فکلاهما قال دا دواړه صحابه وی حضرت اسامه هم وی او فضل ابن عباس هم وی دی دوانو صحابه ویلی دی چې لم یزل النبی صلی الله علیه وسلم یلبی همیشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تلبیه ویلا تر دې پوری چې رمی وکړه د جمرۃ العقبه د هغه غټ شیطان کم چی په لسم ذوالحجه باندې صرف د غیو جمره جمره عقبه کم ته چې عام تور باندې د خلکو په اصطلاح کې هغه غټ شیطان وای هغه وویشته نو هغه چې کله وویشته نو مطلب او کانی هغه اشتلوي د اووم کاڼي پوري تلبیه نبی علیه الصلاة والسلام دا ویلې ده ابتدان چې په احرام کې یو سړی داخليږي نو په هغه وخت کې به یو سړی تلبیه وي دغه فرض دی او دغه لازمی او ضروری دی ځکه دا غي نه غیر ته په احرام کې داخلي دی نشي د سړو د پاره په بلند आवाज باندې او د زنانو د پاره هم داسي اخفا سره او بیا به برابر په د احرام په حالت کې اگر چې بنده نور ذکرم کولی شي خو د ټولو نه افضل ذکر هغه تلبیه ده او دا به تر کم وخت پوري وي تر په حج کې تر سو پوري چې هغه غټ شیطان هغه ایشته نه او جمرۃ العقبه هغه ایشته نه او دا غي نه بعد به به تلبیه هغه ودري او هغه بس سٹاپ کی په عمره کی پدی کوم د فقهاو مختلف اقوال دي خو چې یو سړی هغه عمرې لذي نو چې څنګه دی لومبنه طواف هغه د په احرام کې د کعبه ته ورسی او د کم زینه د اجر اسود نه د طواف شروع کړي بس تلبیه تر اغه زی پورې ده او د هغې نه بعد بې تلبیه ویل هغه نشته او بعضې فقها وی چې نه حرم ته را دننه کېږي بس تلبیه هغه به ودرئ او بعضې وی چې نه د مکي حدودو ته را دننه شي نو به تلبیه به ودرئ باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر اوس په دې باب کښې د اثبات په طريقه باندې امام بخاري هغه بيان کوي دا باب دی په بيان د دې کښې چې څه به چې محرم من الثياب د جامو نه والارضيه ارضيه جمع د ردا دا ردا صادر ته وي سړی چې کوم دا بره صادر چې دې ته ردا وي والعذر او عذر جمع د ازار دا ازار لنګ ته وي د زنانو د پاره خو خپل جامي اومغه احرام دی او سړی هغه به ردا چي او هغه به ازار لنګ چي ولبست عائشه الثياب المعصفره وهي محرمه عائشه رضی الله تعالی عنها په حالت د احرام کې وا او غي اچولې وی الثياب المعصفره خه هغه سرې جامې حالانکه سرې جامې خو عام طور باندې داسې د د زیب و زینت جامې دي لیکن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها یعنی په حالت د احرام کې د زنانو د پاره منع نه ده سړو د پاره منع ده هغه د احرام د حالت ته غیر منع ده معصفرا اصل کې دا غ جامع ته وی چې هغه په عصفور کې رنگ کړي شوی عصفور دا یو رنگ دی یسبغو سباغن احمر چې دا جامه هغه سره راواړي او سره کی نو عائشی رضی الله تعالی عنها په حالت د احرام کې سری جامع هغه چولې دي زنانو د پاره جایز ده وقالت او عائشی رضی الله تعالی عنها بویلی چې لا تلثم یا لا تلثم ولا تتبرقع یا ولا تبرقعو دوان رازی او ویل به چې لا تلثم خزبا نقاب نه کوي نقاب به نه کوي یعنی پوزه به نه پټي خله به نه پټي ځکه بلکې روایت کې براشي چې لا تنتقب المحرمه احرام چون کې زنانه هغه به نقاب نه کوي دلته هغې ته لا تلثم تلثم لثام خلی پټولو ته ویل کیږي چې بنده دا شونډي او دا خله دا پټه کی عام طور باندې خله پټي دارنګي او پوزم پکې پټه کی ولا تتبرقع او برقه بنا چې برقه دای چې یو سړی په سر باندې داسي جامه راواچي چې دغه د وجنه مخ او د هرڅه دای پټ شي ولا تلبس ثوبا بورسن ها البته صدل بکئی په زنانه باندې په احرام حالت کې مخ پټول دا به نه کوي خو صدل کولی شي صدل کولی شي نو به په صدل کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها داغه عمل د حدیث نورو کتابونو کې راځي چې په منګ باندې به د اجنبیان او غیر محارم دا به تیریدل نو چې کله باغی تیریدل نو منګ به په خپل مخ باندې صادر بم راځوړند کو مخ بم پټ کو او چې کله فاذا جاوزونا کله چې بای په موږ باندې تیر شو نو موږ بیا مخ کار کو نو بیا پای کې عام طور باندې خلک دلته زمنګ د دې ملک نه چې خلک زی نه پدې کې زنانه داسې کوي چې هغه داسې یو کیپ غونتی واچي ټوپۍ واچي او دا غي نه غ ساده رغه را ځوړند وي نو یعنی دا صرف د دې دور اسی یو طریقه ده ورنه دا څه د د د کتاب نه نقل نه ده ورنه ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې موږ به په مخ باندې یعنی په سر باندې به موږ داسې کپړه تړلې و او موږ به هغه را ځوړند کړه نو خیر دې کاغه به په داسې صورت کې په مخ باندې لګيږي ها دغه دا چې کله غیر محارم لکاغه نه او هغه تیر شي نو بس سړی دی واپس زنانه دی واپس هغه خپل مخ کار کی ولا تلبس ثوبا بورس خ او نه باچی ثوبا اغه جامه بورس په ورس رنگ کی رنگ شوی اصل کې دا با خوشبودار رنگو یعنی رنگ بم شو او خوشبو بم تی بیاتلا او مخ کې ما ویلی چې هغه جامه چې هغه بار بار استعمال شوی او رنگ په پاتی او خوشبو تی وتی نو بیا دغه استعمال کې څه ممانعت نشته ممانعت صرف د خوشبو د وجه نه دی ولا زعفران او نه هغه جامه چې هغه زعفرانی وي هغه بم نه چي وقال جابر او جابر رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې لا ار المعصفر طيبا ز هغه معصفر جامه یعنی هغه سره جامه او بعضی د معصفر جامه معنا زړه جامه کوي زاغه معصفره یعنی هغه زیړه جامه یا هغه سره جامه زه نه وینم هغې لره طیبا خوشبویه یعنی مطلب دا دی چې نور خو رنګ دی خو چې خوشبو پکې نه نو پای کې خو لکه په دغه جامه استعمالولو کې خو سممانعات نشتا ولم تر عائشه باسن بالحلي او عائشي رضي الله تعالی عنها به باک نه ګڼه بالحلي د زنانو د پاره بالحلي د کالی پاچولو کی د زیوراتو پاچولو کی والثوب الاسود او په توره جامه چولو کی والمورد او عام طور باندې خو زنانا سم دا عبایا توري وغیرہ دغه چي خو توره جامه استعمالول شي والمورد ګلابي جامه چولو کی والخف للمرأه او د موزی اچولو کې للمرأه د زنانو د پاره ما مخ کې ویلي هغه د پاره صرف په حدیث کې دغه دستانی اچول او دارنګ دا مخ پټول دا پکې ممانعت دی وقال ابراهيم ابراهيم ابن ادهم وی تابعی لا باس ان يبدل ثيابه باک نشتا د یو محرم د پاره چې د بدل کې خپل جامه مثلا په احرام صادر کې دی غندش یا خټه مټي پیرالي یا تو تاویل چیرې دلته د تسساس کې وشو نو بدلی کا یو احرام په زیب روزانه یو یو احرام بدلوا احرام د دې صادرونو نوم نه دی بلکې احرام د دغه حالت نوم دی چې وسړی تلبیه ویل او به دغه سيزونو د خوشبو نزان او ساتي او دارنګ کم سيزونه چې ممانعت راغلي چې دغه نزان او ساتي حدثنا محمد بن ابي بکر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قال په دې کې د نبی له سلام غد حج چې دا کوم ورځو کې هغه را روان شو مکی ته کله را ورسید نو هغه تفصيلات ذکر کړي او د نبی له سلام حج دا د قران حج دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره په خپل د قربانۍ د پاره چې کوم ساروي او خوا هغه غستې وا او هغه ته غاړې ته قلاده هغه واچوله یعنی نخې او ته واچولې اشاره دی ته چیرې دا د د الله حرم ته روان دي او دا به هلته قرباني کیږي نو دا مخکې منګه د دینه مخکې منګه د د عربو هغه بازي غلطي طریقې او بازي غلط چې کوم داغي نظریات او داغي منګه بیان وکړو چې په عربو کې یو غلطه طریقه دا و دا مشهوره شوې وه چې په میاشتو د حج کې یو سړی له عمره کول هغه ناروا دي د میاشتو د حج کې به د عمره نه کوي نو د دې وجنا لا په دې وخت کې لا وه نه دراغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ټولو د د حج احرام چولې دي خو په لار کې بیا وه رااله او دا ویل چې چا سره قرباني شتا نو خ اغي دي ام پدی احرام کی اغي دي عمره مو کی حج دي مو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او باز نور صحابه سره چا سره چې قرباني وا نو اغي حج قران وک ام په دغه احرام کی اغي حجم کړي دي او عمره هم کړي ده او چې د چا سره قرباني نه وه نو هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې تاسو هغه خپل نیت بدل کړئ او تاسو عمره ادا کړئ نو هغه عمره وکړه او په غزه کې طواف وکړ او صفا مروه وکړه او به سرونه وخریل نو هغه هغه وشو چې کله د حج ورځ رالی نو په اتم تاریخ د ذوالحجې باندې هغه دوباره بیا بل احرام واچو او هغه هغه تمتع حج وکړ او به بعد د هغې نه هغوی بیا چې څه قرباني وغیره وه هغې وکړه قا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه وی ان طلق النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شه د مدینې نه بعدما ترجل ودهنا پس دا غنا چې د احرام نمخ کې ترجل سری ګمنس کو ودهنا او تیل وغیره او لګول په سر باندې خا هغه مخکې باب کې چې مونږ وویلي وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن دا غینه مرادم دغه چې نبی له صلوات و سلام یعنی یو محرم دا د احرام د حالت نه مخکې چې څنګه سرګ منځي تیل لګي دغه دی وکي خا او وای غوسته ازاره هغه خپل لنګ ورداءه او خپل څادر امام بخاری هم په دې باندې باب تړلې دي څادر هم واچو لنګ هم واچو د احرام هو د واصحابه او د نبی له صلوات والسلام صحابه فلم ينه عن شيء من الارضيه والعذر او منه ونکړه د څه شي نه من الارضیتی د صادرونو نه والعذری او د د لنګ نه کچا هر رنگ کې اچولې او سپین افضل دی نور کچا خړه چولې او کچا بل رنگ کې اچولې او هیڅ پروا نشتا تل بسو چې هغه واچولې شي د دین منه او نکړه ها الا المزعفرتی مگر هغه زعفرانی کپڑا سورلی هغه ودرې دا او الته برابر شو ودرې دا قا اهل هو واصحابه نبی علیہ السلام تلبیه ویلا او صحابه هم تلبیه ویلا اوس کوم صحابه چې د بیدا په میدان کې هغه تلبیه ویل هغه روایت کړي هغه دا روایت په دلیل کې پیش کړي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغلتا په تلبیه اوریدلو باندې ځکه ګڼ صحابه دي دغلته اوریدلې دي وقلد بدنته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نخي واچولي هغه خپلي هغه خپل وخانو ته وقلد بدنته غیر مقلدین چې هغه په تقلید باندې غرت کوي نو هغه بدبختانم د دینه دغه کې چې اصل کې دا خو زناور او تا چول کیږي ان شاء الله دا به مخ کې باب راشي چې نه د دې نسبت کله انسانانو ته وشي نو دا مخ کې منګ ویلیو د په تیمم باب کی چه هلته عائشی رضی الله تعالی عنها د خپلی خور اسماء نه قلاده هار یی اغستی دی نو چه نسبت یی انسان ته وشی معنی هار او چه نسبت یی اوښانو ته او ځناورو ته وشی نو معنی پټ اچول یا هغی ته خبره هار یا څه نښه اچول دی غاړی ته وقلد بدنته او نښه یی واچوله بدنته د اوښانو هغه غاړو ته وذلک لخمس خ او دا کلو وذالک لخمس او دا پنځه ورځې بقین من ذل قعده باقی پاتې وی من ذل قعده ته د ذل قعده د میاشنا لکه ما مخ کې ویلي چې په پنځشتم د ذل قعده باندې نبی له صلوات والسلام د مدینې نه روان شوی او دا الو لخمس چې پنځه ورځې باقی پاتې وی د ذل قعده د میاشنا فطاف بالبيت نو د بیت الله طواف وکړو وسعى بين الصفا والمروه او به سعی وکړه په منځ صفا او د مروه کې دا به ان شاء الله په دې مخکینو بابونو کې باس راشي چې آیا په قارن باندې بس دا یو طواف ته یو سعی دا او یو طواف یو یو طواف ته یو سعی دا کنه په د باندې دو طواف او دو سعی دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې په قارن باندې دو طواف او دو سعی دی په هغه باندې دا بحث به ان شاء الله مخکې راشي فطاف بالبيت نو بیت الله طواف وک وسعى بین الصفا والمروه او سعی وکړه په منځ صفا او د مروه کې ولم يحل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې احرام نه حلال نشو یعنی د احرام نه اونه وته زسه د وجنا من اجل بدنه دا خپل قربانی د وجنا لانه قلدها ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیتا هغه نخه هغه مو ته غاړي ترا چولې و ځان سره اوستي و ثم نزل چونکه به د صحابه یو ګڼ تعداد دی او بیت الله خدا سينو لکه دا نن چې دی اخو په یو محدود ځای کیو نو ثم نزل او بیا نبی له صلوات والسلام دیرش پړاوی واچو په کمزې کی به اعلی مکه د مکی په هغه لوړ طرف کی یعنی به د مکی نه یو څه فاصله کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پړاو په یو لوی میدان کې واچو عند الحجون د حجون مقام سره د غلطه یو قبرستان هم دی د حجون مقام سره الته پړاو واچو ځکه صحابه سره غن تعداد کې دي وهو محل بالحج او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تلبیه ویون کې او د حج ولم يقرب الكعبه او به دوباره کعبه ته رانږدې نشو بعد طوافه بها د دې یو طواف نه بعد دا یو طواف وکاو به کعبه ته رانږدې نشو دوباره نور طوافونه نفلی پیغمبر نه دی کړي او نه نبی له صلوات و سلام بیا په غزه کې منځونه دای وجه دا ده چې ازدحام دی بل دا ک نبی له صلوات و سلام د هغې نه بعد بیا دا طوافونه کړی وي نو خلکو به لازمی طور باندې بیا هغه به لازمی ګڼو نو چا باغی ته بیا فرض ویلی چا باغی ته بیا واجب ویلی چا باغی ته بیا سنت ویلی مستحب به ویلی نو دی وجنه نبی له صلوات والسلام امت په مشقت کې هم ناچي ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها او نبی علیہ السلام بیا کعبه ته رانږدې نشو پس د طواف دده نه بها چې په دې کعبه کې دغه یو طواف یې کړی و، حتی رجع من عرفه، تر هغه وخته پورې نه و کړی چې د عرفې نه کله را واپس شو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام طواف زیارت هغه کړی دی. خا پیغمبر پاک و امر اصحابه نبی علیه الصلاة والسلام خو په خپله حلال نه شو د احرام نه بلکې هغه احرام هغه جاری دی خو کوم صحابه کرام سره چې قربانیان نشتا و امر اصحابه او حکم یو کو صحابه او تا ان یطوفوا بالبیت چې دوی طواف د بیت الله وکي وبین الصفا والمروه او دوی د صفا او د مروه ترمنځ سعی وکي ثم یقصر من رؤوسهم او بیا دی سر کم کی او بیا دی خپل سرونه کم کی خپل سرونه هغه کم کی او کسو کی خری چې هغه وخری ثم يحل او بیا حلال شي مطلب د عمره دا دا احرام دا دیو باسی وذالک او دا حکمی لمن اغه چاته وک لم یکن معه بدنه چې داغي سره قربانی نه وا او خو سره نه وا قلدها چې غیته سسنخه سهار وغیرہ غی متغاړی تا چولی ومن كانت معه امراته او چا سره چې بیبي وا خزه سره وا نو فهي له حلال هغه دغه د پاره حلال ده او وطيب خوشبو له حلال ده وثياب او بی جامع وغیره هغه له حلال دي ترسو پورې چې د حج ورځ نه دی راغلی اتم ذل حج نو تراغه وخت پورې دا سيزونه دا دغه د پاره حلال او جایز دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين